نه عمدا حرام ده په دې کې اجتهاد نشري کې قیسه فیصله وکړه چې دا خیر خوري د اجماع خلاف روان دي روان دي والحق عندي مسله اجتهادي ده اجماع ثابت نه ده او یو عالم اصفهانی په مستصفا کې وی وی افحش الشافعي دې غلط کار دی شافعي ځکه دا وایي ته د قران خلاف کوي درې په سورې انعام کې دي کلو ما بسم الله مالکم لا تاكلوا ولا تاكلوا ما بسم الله درې په حج کې د اسمه منافقه نو بسم الله او بیا وسانی لكل من جعلنا من اسم بسم الله دریم والبد جعلنا لكم ان شاء الله لكم فيها بس بسم الله یو آیت ما رغونی ممسکنا اذا فحشتي دې دا خبره دې غلطي دي په حق د امام قریشی کې او مسار د عدم وقوف دی په فضل باندې په ساعت علم باندې په دقت نظر باندې دي خبر نه دي چې څومره واقف دی څومره عالم دی او څومره دقیق وبالجمله كلام بلاد واسف المجال وبهذا استنى كل من اصحاب هذه الاقوال بار تقدیر او د خپل حنفی دی خو د شافعي حمایت وکړو او آ خبره خلک کړ او بیا په دې بل خبره مو کوم زما استاد مولانا مارتوم داغه حوال درکوم هغه چې یو ځل مولانا شید احمدی ګنگوهی تحقیق کاو او دیو حدیث مبارک بحث کاو جوابونه کول شافعي یو شاګرد راپورته شي بس ته دي کچر شاپی جون دی وکنه نو هم دا خبرې منلې وي نو تحقیق راځي نو مولا شیخ احمد سره ډیر غوسه شو وی بی وقفه چې شاپی جون دی ما دا په ځار کې کومه مقابله کوله که شاپی جون دی ما دا مقابله کوله کومه بلغه پیدا کړ لکه شنو مخکې بلا شو یو ځل شاپی راغله دی روان دی اوس مصر ته بځي احمد سے بس روان دی دغه مولې جرب نیولې خادم دی کنه شاګرد هم یحیی ورته وی هر شرمېږي نه شرمې غلا په زماره خیر نو تر شاپی دا استغن جلب نیو او ورته یې یره ځای طرف مانی ولې او دابل طرف تانی ولې ډېر بخوا په دې پوښتنه ته خطا شو یحیی احمد ته خبره ته حساب الشافعی د چې څنګه د ثابت پیدا نه خدای نه جلب ولې ته او ورته یو ته ثاني ولې یو معنی ولې ډیر ښه بار تر دې ایمو په خپل کور کې ډیر ښه تعلقات مين دي محبتونه دي هم موږ راغلو کنه موږ په دې کې جګړې پیدا کړې د امامان خلکو کې وران او سخت وران د جنگونه کول ما تر دې روح المانی په خپل د شافعي مذهب اول نه بیا حنفي شعر اول سره دارنګ علامه شافعي په خپل زمانہ کې او زمانہ کې حنفي دی حنفي کې شافعي دی بیا حنفي شعر دې پکې وګوره دې خو دې تر مول تر او ان الشافعي چې شیطان د بنی آدم یې کوي د انسان دی وحول اله او جهنم ایجابی مساسو بحث کی په وسوسو باندې په غلط خبرو وان اطاعتموهم کتاز داغي ومن الله تاسو مشرکانی ولی ضرورت ان من ترک طاعت الله لا طاعته دا یو بدیه مثلا دا چې دا الله طاعت پرې واستحل حراما واتبعوا في ديني فقد اشركوا ده الله سره بس شرک الله حلال ده او حرام کوي الله حرام دې حلال کین دا کو تکرک کوي او تعبیر د اطاعت په کتا ستادوار کی مشرکان دي تابعداري سره چې کافرو کی نو کافر خو نه کړه دې ته وي تغلیظ او نظائر کثیره البته اخیره بل شي مله مثلا او من کان میتا د دغه نه پس خبرې کو د مسلمان مثال پیش کو دا مسلمان څو دا مړو غیر مسلمانان نو نو الله پاک اسلام راوستو او الله ولا قران ورکړنا ولا ورکړ وحي ولا ورکړ او درنا سر رواني اوس د دې خلکو حال او د خلکو حال برابر دی په تیار کې رواني نور خبر خو عامه او من کان میتن رسول شي مر او د مرد معنا جاهل دی علم تمثيل مسوق لتفسير المسلمين عن فعل المشركين التحذير داول مکوا او داغه نه پس او دا غره فارغ ورته مونږ په خارج کې رڼا یو سړی دی مړ دی ژوند دی او بیا الله کې رڼا ورکا او په اختیار کې روان دی نو کم دینی کانی نینی هر سین یمشی بیهی پی النار دقل کو مسئله ولی خفا امان کامان پشان دارا شا دی مسئله وی چی شان او حال دارا دی فی الظلمات ثابت تے پکرو کی او وطو والا تی نبی یو سره بی علم او جاهل روان دی په تیارو کې روان دی په کند روان دی کله په کند ورځي کله په کاڼي ورځي دا ډول برابر دي نه یو سره بی علم دی الله عالم کو بی ایمان دی الله ول ایمان ورکو قران ول ورکو دین ول ورکو په دې روان دی دا ډول برابر نه دا چې کوم مشران دي هغه ته وایي اکابر مجرمه ليمكو بها چې تدبیر کې غلط پدې کلو وما يمكنون تدبیر نه الا بانفسهم دا الله تعالی وعد الصلاه چې د کافرانو تاثیر تاسو ته نقصان نه رسي ولا يكون مكر شيء الا باهله وما شو دې په واذا جاءتهم ايات سرش دي يو نخد قدرت یو آیت راشي قالوا لن نؤمن من ایمان القدیمه دا قران نه مونږ دا حدیث نه مونږ یا دا معجزه نه مونږ حتى نقطع مثل ما اوتي رسول الله حتى تراك رسول الله او صلى الله عليه رسول ده الله ورکشي یو ترجمه دا چې موږ کوم پیغمبر شو دویم دا چې پیغمبران د پاره پرشتي راځي او ته وحي کوي چې موږ کوم یو پیغمبر حق دی الله يعلم اعلم الله واقف ده د رسالت کوم دغه چې ګرځي خپل احکام شرعيه او رسالت سو پیغمبر کې دا الله ته معلومه ده دلته راځي ابو جهل وای زاحمنا بني عبد مناف مقابله شروع کړه په شرط حتى اذا صرنا كفر سيرحات دا دې شو لکه دا ګور دا ور دوا اسونه سره غره دوا برابر رواني څنګه دي برابر دي قالوا منا نبي فهم کې پیغمبر دی یو حایله والله لا نرضى به ولا نتبعه حتى يتجب توحيد ما يأتي هم پیغمبر شي نه بیا راځي د مواقف یو خبره کوي مواقف یو کتاب دا قاعده مواقف ورته وي شر مواقف ورته وي شرع شو حاشیه شي مرزا څخه پیګلو کو مرزا کلام ورته خلک وي نو هغه هو چې الک پیغمبري په استعداد نه لاويږي او تاخويج دا خو الله فضل له ورکړي دا خو ته د خلاف دې ګوره د دوه منځ کې فرق نشته اچي استعداد د ذاتی نه دی او زه چې هم استعداد نه دی نو هم خبره زه استعداد ذاتی نشي هغه چې استعداد دی هغه عادي غوندي خبر دی ذاتی نه دی دا یو اصل خبر ده چې پیغمبر د ځان په لحاظ سره پات دی د افعالو د اخلاقو په لحاظ سره پات عادت الله تعالی فمر الله ان يهدي تشاف بارك الله قول چې لار پوخي يحشر سره د اسلام کولاو کی سینه راغو د پاره د قبول د اسلام پات تسله وينفسه او دا مجاز او کنایه دا سله کولاو فقط سینه ته جوړ شو مجازا مجازا مراد سینه وای اپ شي او قبول د حقین گویا کې هر تشولا پات تسله قبل تعليل راوي شرح الصدر صدر يا رسول الله يو رنا دا چې په اړه کې واچول شي سینه کولاو شي هرت شي علامه اشتدي او الاناب ذات الخروج یو سره وې ز قیامت تمایل یما والتجات عند الغروب ز دوکې د ځان په سن شي دنیا سره ول استعداد موت قبل قائم دا مرته شروع کی وخدمه یو سره ما طرف کړی د کینانه او شپنکه او مدیجی یا وستو یې حرارت او حرارت په کې ولا دا چې دا ونه په منځ کې هغه ته شپنکه رسیدل شي وحشا رسیدل شي ډیر غټ قدم دی ونه وی هغه ته رسیدل شي دته حرجا ضيقا تنګ او ډیر تنګ او سمه تنګ لکه دې چې هرمون ځان څه کأنما يسال لکه اسمان تجري اسمان ته خصوصا خطه نشي نګویا کې دې خطه نشي ایمان نشي راوړي دلته بیا وایي ول امتناع فی ذلک عادی اسمان ته قتل نشي کېږي دا د عادت خلاف دی طالبان په حکومت او خبره کوم کنه زما یو طالب خلیل دا غنو د باجو یو ځل زمان مقتدرار په خوشحال غږ ګور امریکا جا وخه د سپموي نو ما امکان شته زمانه طالب یې هر خبرې انکار شته تدې انکار شته اوس طالب ته پوه چې علم کلام نه نه منطق نه نه څه نه پوه شي هغه هغه ویل فلسفیانو خبرې کوي چې موضوعي خبرې کوي لیدل د الله شي کوي څنګه کیږي د شي به نه هم خبرې به کوي کوم شي چې عادتا ناممکن وي نو دا عقلا ناممکن دی زه په دې څه پوهیږم عقلا څه کوي او عادتا څه کوي اکه خپل اصول دی ویلې خپل کتابونه نو یو سوي چې د اسمان ته خېږم نو قسم یې وشو دغه چې امکان شته خو حالت دغه چې عمل نو کتابونه خو ده خو دې خو دغه مختلف خبر او چې امکان د خاتون عیسی څخه خطر نه وای نه څه خطر دی امکان شي شي ممکن څه کیږي دې څه خطر نه وای نه دا چا چې خطر کو شي دا خو د عادت نه خلاف دي شي کېږي نو یو بس جواب کوي دا امکانی عادی نشته دی امتناع ذاتی نه خو عادتا خطل اسمان تنا ممکن دی اسباب نشته دی دا چې کله اسباب پیدا شو کی دې څنګه څه راځي البته ځانه چې اسمان ته خېږي وایي ځکه چې احادیث په دې باب کې راځي اسمان ته نه خېږي څنګه د اسمان نه کړ او په دې باندې زمونږ یو مناظره و دا یو خپل مناظره زه په خوشالګر کې ما جلسم کړی دا پنځپیر مولانا سے موجود دی مولانا عبدالسلام موجود دی مولانا عبدالرحیم موجود دی ګڼ علما کرام دا جوړه ده نو خلک ناس دي په دې بحث ته زه امکان شته سپموي ته کوي زمما مرګ دې نشي نو ما ورته بیا دا ویلې چې دا دغه چې امریکایان خبرې کوي او روسیان دا غي مخالف یو غدا نو چې نشته قتلې قتلې نو یو سره دا مار شو او اوس خلا خبرې واحد دې دغه کسان کړو کسان دي اګه دا ځم خلکو قتل نه بیا به یقین کو زما یو مرګره او اسلام عیسی علیه السلام وجل شوی دا ولې وایي هل ته خبر يهودو په تابع د دین د موسی او خبر د عیسی نو په قتل د عیسی باندې دا تواتر نشي نو اسلام پکې نشته نو په تواتر کې اسلام معتبر نه ښه مخکې ما یو خبره کړ بیا بیا ته ځکه ما تازه شي یو سره نه چې پنځه کیلو یو څه ته بشنه دا کافر کافر مسلمانان خو دومره ګڼوي دومره ګڼوي دومره ګڼوي او دا ګم روایت کوي دا سی مفید دی یقین دا خبره نو مولانا پنځول ویلې چې خلکو په تیمه نیول په سترګو باندې تاسو لا باندې نه منئ هغه زمته ایتو بیا یې جواب څه دی مولانا تناب رفیق سے جو دی مولانا محمد رفیق زما شاګرد هم بل شي یو کال اوس نه دی نو هغه ویلې چې دا په دې کې به غلط نقشه خو درې چې دبل ځای ده ان جواب به شم هغه خبره کې احتمال پیدا کول میا سو یې احتمال بار تقدیر دا مسلې یاد و چې بیا دې څوک دا کینه مریخ توختن صباح است مکه او یقین پر مکو یقین لکه چې ګر شي چې نه بس خبره ده وکړه احتمال د دین لري احتمال لري غالب دي چې شاو دا ول امتناع په ذلک عادي وګره دا سو عقلی نه دا دا عادي مسلی دي کذالک الله رس دغه فکر وی الله ګندګي مسلط کوي الله رس رس دې ته دي اشیاء الذين يؤمنون بما وهذا صراط ربك او دا قران د الله لار ده دا قران د الله لار ده صراط په دې دا غلار ده سره دې ته صراط وي مجاز استعاره پلار باندې سره مقصد ته رسیږي په قران او په دین باندې سره د الله رضا ته رسیږي دې په سوې استعاره چې کله تاسو ابن سعود مستقیم وای وي دلته استعاره او تحقیقیه ده نو هغه د شوای د سرات او مستقیمه لا اعداد فيه ولا زير بالکل نه قد تكون آيات ولكن ما يدل لقوم يذكرون فقال لا قوم چې نصيحت قد هر چا د پاره دي خو فائدہ یې نه وي ذکر دي تشوي لهم دار السلام لپاره دار السلام د الله د کور ته سوې جنت ته دار السلام یو دار السلام په دې وجه وایي د الله کور دی سلام د الله نوم دی او اضافه د دار الله ته تشریفا دا د الله کور دی اذا سبحت الله ناقه الله او یا دا سلام باندې سلامتیا ده پکې روح مو تاسو سره پکې سالم یا سلام پمن السلام علیکم لا يسمعون فيها إلا قل السلام السلام سلامونه پکې نو دوی دار السلام عند ربهم پریز درب دی عزت کې او ولیم الله دې مدګار دی په وځای دې کوم عمل کړی چې ښه عمل دی و یوم نحشم جميعا هغه وخیات کا چې راغلو کوم ټول پټو اوس کو او ورته یا معاشر الجن ما غون به او الله ورته وینا کوي ويقول لهم يا معاشر الجن دلته وقال يقول وباسي دا جمله ده او دا جمله به دې په اړه قال عامل اے ډلې د پیرانو معاشر جماعت ته وي چې دا یو رائے او مسلک وي اے ډلې د پیرانو قد استكثرتم تاسو دې رول کړی دي من الانس د گمراه ټول د بنی آدم دې بنی آدم موږ قد استكثرتم اکثرتم من اغواهم و ازلالهم دې موږ کړی نو عبارت کې حتی مضاف شو قد استكثرتم من اغواء الانس واصلاح الانس وقال اولياءهم واي دوستان د پیرانو من الانس د بني ادمونه ربنا اذن ربا استمتع بعضنا بعضا پيو بلم پيدي غستي دي با تلاري خسته کولي هم په عمل کاو ان تفعل اسم الجن حيث دلوا على الشهوات وما توس دي بقى تخوايا سره مخامخ کوله نو په عمل کو او چا پکې نور پیدا رسدي وی چې پیدا باندې آدم چې کلار په قرګو باندې په کندو باندې او یره بوا وا د پلان کې کندې مشرا تا ته ما زما حفاظت وکې ها یو تا پر حدم وقابل دینه اعوذ بالسيد هذا الوادي پریخو ابن کثیر وای دا بچرته پیرو د شرم خو شکل شیو نیولې چې له پاواز وکړو چې د خلکو اخیری خي خراب دي دا په کوه مخکې یو ځل د روح المانی خبرې ذکر دي په بوتانو کې پیریان شي خبرې کوي او کار دی وشو کار به کیږي نو کله کله وای دا پرشتيري اگر وای دا د هر نیک صالح ولی چې کوم دی روح دی متطور شوی په شکل دا کې دې شي خو د مقامات خلکو عقلي خرابې هغه کې نشي کېدای تاسو یې دې خبرې ځای خبرې دا وا نه جوړي کړه وولغنا اجل الذي ورسمنا هغه ته قلت اجل فلنا چې تاسو له مولای ته مقرر ولا ولا سیدو دا خبر د خیبان ان غلطي شي دا نه کې تر ورسې نو قال النار مصفاكم هو دو سي دوست اسرائيل خادم فيها پداس حالت کې چې تاسو به همیشه پکې الا ما شاء الله مگر پاره ټیم کې د الله اراده وي دو سوګو دا ما مستریه ده په ټول اوقاتو کې مگر په وخت مشت الله کې بیا کافر خو جهنم راوته نشي د سنبو الا ما شاء الله مختلف اجوبه دي سو کوئی د حساب کتاب د عقید د مستثنا کا قیامت کې چې راپور تشي او په جهنم کې مګر چې د نشینی د عقید مستثنا کنه الا ماشاء الله نه شو چا په کې بل څه ویل نو چې بل څه ویل وي د دې جهنم نه به یخنی ته بوتل شي هغه په کې دم نه کړ بل دې پکې شو چا په کې داخل دی او چا د اسماء د پار تاکید ده لا يدخل فيه الموت الا الموت ده مخکنه مخ نو اسماء کې کنه الى مخکنه زمان اسو کوئی دا خلود هم دا الله په اراده کې دی که الله د خلود په زمانه خلود په بل څه کې هم کول شي مختلف اقوال دي ان ربک حکیم کین ګوره او کین کوي شي الله حکمت والا دی په تعذيب کې او الله حکمت والا دی په ثواب کې په ټول افعال کې علیم دی په حالات باندې وکذالک دقه لك اوس په دنیا کې په پیریان لګیدل دي مسلط شي دي په چا باندې په غلط خلکو دقه څه موږ ماګه مشران کو بای ظالمان فوازو دلته با ظالمان په بازونو په دنیا کې هم دقه څه کوله کړه چې التا د دنیا کې څه شي په ایران مسلط شي په چا په بنی ادمو هم دقه څه مونږ کوو دلته وی واسول به قوم چې ظالمان چې الله په ظالم مسلط کوي او په حدیث کما تکونو یولد علیکم څنګه چې دقه څه بساسو مشر پوښتنه حضرت علی ته چا وینا وکړه سیب د اختلافات دي جنگونه دي وی مونږه فیصله کو تاسو مشورې راکوي دا ابوبکر او عمر په زمانه کې موږ مشورې ورکولې هغه فیصله کولې هغه خو موږ سره مشو نن سبا تاسو یې کنه نکما تکونو یولنا علیکم چې ظالم شي خلق نو مشرم ظالم شي زمدا مشران حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله فرمایي حاکمان ته خیره مکوي د الله نه خپل مغفرت غواړي دا خلق زونه زما پلاس کې دي تا کې ورو زه دې طرف نه کولای شم دې کولای شم نو دا ټول غلطۍ زموږ خپلې او الهی دې کسب یا مثلا نیو انسو وجل د بنی آدم او د پیرانو الله یاتکم رسول منکم نو راغلی تاسو رسول د طرف د الله نه او منکم چې تاسو نو یقصون علیکم چې بیان کو پتا سو من آیات احکام سما وینظر یرول تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات دور تاسو قالوا ويلي ولنو شهدنا على قسم فلان جواز لا شبر شيء وغرت ميات الدنيا او دوكا كلي ولكن الدنيا وشهدوا ان قسم انهم كانوا فلان جواز ني كافر فدغه آياتنا فدغه نزول اوس بل مسله شروع شو اے دلیل پیرانو د بنی آدم تاسو رسول نو غلي منکم چې کارو تاسو نه تاسو نه پیرانو کوم پیغمبران دي بنی آدم کوم دلته زحاق دا خبره کړی ده او دی یې پکې لیکن عام علما وی لا بعض په اجماع پېښ کې بیان کې نشته دي نو د دې جوابونه کوي منکم د مجموعین دا نه دي د هر یو قلب پیران نزان ندي او د بنی آدم نزان ندي نه بني آدم له خود مجموعینا لکه قران دې وای یخرج منهما د خوب دریا بوله کې دریا بوله اللول المرجان او د خوب نه د اباسین نه غراونه وتل دا سوات د دې بسین نه غراونه وتل نو بیا څنګه وای نو مجموعه او دا احکام ته ویل نو انه لم يكن ربك المخفف څنګه چې دغه لپستا هلاکون کې نه کړو د ظلم په ظلم د اهل قرا باندې ظلمونه کوي او حال چې باشندان د کړو به خبره غافل وي وحي وکړه د پیغمبر اس الله پاک خلق نه معذب عادت دا ځان لا یو بل بحث وشو په دې علمي اصول کې یو خبره کوي مغدارا چې انسان خو بد معلومول شي او کنه عقل معلومول کول شي کنه او عقل فیصله کول شي او کنه زموږ معتزله مسلک دا چې عقل خو بد معلومول او سنیانو کې وسره ابو منصور ماتوریدی مسلمان چې خو بد معلومه پټول کې په باز کوي خصه ته وي چې په دې به ثواب ملایږي او په دې به عذاب ملایږي دا بچو او په دې به زما صفت کې دي چې په دې دا عقل معلومه شي نشي موجود په دې طریقه خوشته چې دا د پیدې شی دی دا تاوان شی دی دا خوګ دی دا تاریخ دی په دې وګويږي خو دې کې ثواب دی په دې کې عذاب دی په دې کې مدح او زم دا عقل معلومه شي نشي دلته وایي چې نشي کېږي او چې نه کېږي نو دا وایي وایي لا امکاني خبرې څه نه چې کېږي الله پاک کوي خو کېدل کېدای شو کنه شو په دې بحث ابو حنیفه ته منسوب هیڅ چا ته وایي چې دا الله پاک نه پیژندل کېږي چې یو دې ترجمه لاش پیغمبران راشي او بیا یو پیغمبران نه نن په خلکو لازم هوا نو واجب هوا بیا سوای وی دا مستحسن ترجمه ده چې کتابونه ګورم دا مسلې ته کوم راځي ولکل د هر یو سړي لپاره هر مکلف لپاره دغه بنی آدمي مسلمان کافي درجات او مرتبه درجات په اړه ته وي چې برخې نه ته سوي درجات چې کته کوی ته سوي منازل نو تغلیب بعد واقع دی او د خدای لپاره هم درجات شو او د بد لپاره هم درجات شو او درجه په شامل کې شرع منازل لهم او درجه د هر چا په اړه وي د خطو سبق کوزي او سبق خدای کې سبق ورزي او مراتب تدنا والدرکات حقیقتا او تغلیبا دا وجه دا عمل دی که خلق بد ان رب ستا بی خبره دا دی عمل دی وربک الغنی ستا رب بی فروال دا هر چانه دا خلق دا عبادت نهم گوره کلا خلق عبادت کئی حدیث کلا ایک لاتو المخیمی او رسطنی خلق طول نیکان شی دا اللہ خدای دیتیگی نا اکا طول بدان شی دا اللہ خدای کنیگی نا رب ستا بی فروال دا خلق دا عبادت او ذو رحمتي خاوند رحمت ته څنګه پیغمبران لګل دي یې شاک غواړي یذهب تاسو ختم کړي عادت نشته هلاک ويستخلف من بعدكم خلیفگان وکیل السلام پیدا بکی ما اشاش دا اللہ وشی کما ارشکم لکرو سے پیدا کری نزول کی قومین دا نسل دیو بل قوم دا چه وفاشی دا نوح علیہ السلام نیتا وکس انما تودو لآت کم یرسل چه وعده شیدا روان دی لا اعقل راغلی دی روان ته مثل دی وست دی موجود دی اعقل سیل اسبایل شلا وست موجود دی وما انتم بمزینه تاسو کمزور کون کی اللہ لرا ما انتم اجاری من طلبکم عاجانکم غیر قادم من ترجمه خاصل کو تاسو خلاصی دن کی نئی نو لبدی ترجمه تاسو الله نشي عاجز کوله دا الله نشي بچ کوله قل یا قوم مرو ورته زما قومه عمل کړی علی مکانکم علی مکنتکم علی تمکنکم فخپل طاقت باندې او انی عامل زهم عمل کوم تاسو کوي زو امر د زورن دی او خبر په صيغه د امر انور سره کې خبر دی تاسو خپل کار کوي زو خپل کار کوم او صيغه د امر الله زر به شفوه بشي من تكون له عاقبه دا شايفه انجام د دار دی عاقبت الدار عاقبت الحسنى والعاقبت المتقين چې وای کنه کله کله په خطبو کې انجام د متقین دی انجام د نیکان هم دی او انجام د بدان هم دی موږ عاقبت حسنا د متقین دی ته عاقبت ومن تكون لا قدر خا عاقبت خا انجام د چاره د دهته ته مراد ده او انه شان خدا دی لا ظالمون ظالمان نه کامیابی او فلاح ته جنې جهنم بچ کېدل او جنت تتلل او دا کافر په دې ظالم ویلې علت په اشاره کوم دا ظلم چې کوم دی دا سبب وجعل الله ما درا اوس کفار نور خبرې کو عبد الله ابن عباس وايي کدا اهل عرب قمقلتو او جاهلیت زکای دا دن شروع دا عربو قمقلتو شروع کړي نو دا دې شروع نو دا معلومه شي چې هغه څومره جهالتونه کړی دلته نقل کړي د عبد الله ابن عباس 181 عن عباس اذا سرك ان تعلم جهل العربي تقرا ما فوق الثلاثين والسماء من سوره العرب او ګرځولې دي نصیبا درخه الا ان الله لپاره خلق مما دا غیر زرعت الله پیدا کړی پیدا کړی الله دی هغه ستړیا ما درا انعام حرف پسونه ولنعام شار فایان نصیبا برخه نصیبا به مفعول کی او الا بل مفعول څوک یې حال اخلي جهاد من خلق اخرج ابن ابي حاتم من طريق العوفي يعني ابن عباس اذا حضر رسول حرفا او كان له ثمره جعل الله منه جزءا وجزءا للموت بس تاسو چرته په کلی پوسې کنه او خاص کر باجور کې په دې باجور کې بوخارو سني خنه اوس بوخاني خبرې دا پکې د غازی پیغمبر څخه ده په دې پوښوي او دا پکې د الله کاتون شنو او شر شو دې په دې دوه ورته کې نو بیا د څه کېدو دا پټه دا غشو دا پټه دا الله شو دا غوا دا غشو دا الله شو دا ګړ دا غشو دا پي دا غشو نو چې کوم د الله برخوان نه المنوتا مسکینان لور کوا او چې کوم د غیر الله برخه ده نو هغه بشاله ورکو منجوران ته وي استدانه ورته وي مجاور ته وي بلنګار ورته وي نو هغه ورکو نو چې کله با د الله برخه دی بل تلاړه پټې دی وکاو نو به بانته یره خیر دی الله سندې پروات حاجت خو ديشته کنه نن بیا په دې خلاص یره د الله حاجت ملنګان یې چې کنه تاسو په زکات ته ا ملنګ ترشه باندې ورکړه کنه زکات در ورکوا او که شکرانه دا اوږي دې دړای دا ګوره دا به ملنګ لور کوي ګوره دا فقیر نه ورکړي دا الله برخه دې رسیږي خود ملنګانو برخه او د دې په جوړانو برخه فقیرانو ته رسیږي دا به واپس کړه دی به خپل الها وته اکداری حسب باندې رسوا وی را الله ته خو غنی نو ما ذلک الا پر جهالي دا الله خو حاجت شي کنه کدا الله په دې بل راځي خیر دی کدا الله غره چې دې بل راځي خیر دی کدا الله غله دې بل ترس خیر دی خو کدا دی غیر الله بل غلاش نه الله پاک محتاج نه دی دین محتاج دی دې به لازمن ورکه او پته پته خبر پوهیږي کدا الله درخه ورنه کې زکات نه تبا کوي الله صبر کوي او دا نو صبر نه کې تبا کوي سر برکت کوي خبري د دوه بابا غن جنگو د دوه بابا او د شمس تبریز سي شمس تبریز سي پر خدا ویلي دي چې ګورا دوه بابا ته ګورا دومره ظلم څوک کوي استانو څوک او دا ته تاسو کې استاد د الله په مستقبل باندې شي هغه بیا څوک ورکړي شي بل دا خلک ملنګان دا شي کوي او که چېرته پوخا پوخا یو سمې خبر نه په کام یې اوردل ګوره یو د لوی بابا برخه یو له سوا اندوانه ورکې نه پېنه ورکې چې دې ورکې پېنه ورکې نه کوم کار یې کوم کوم کار کنه نو دا ټول خبرې به تاسو یادې نه یو شي نه نه نو تاسو په خپل کولو کې لاس دا د ملنګانو دا برخه دا بل چا نه ورکې او زکات او خیرات په هر چا کیږي دغه مالم مالم کېږي شي په بل شان کېږي کوم دې کېږي شي دا واقع د کفر دی دغه مال کېږي زکات خپل د مال او خبيث باندې کېږي عمر شپه د مال پروت وي او په په دمن زکات هم کیږي او بعد تر خلق کوي فقالوا هذا لله دا د الله دی بزامهم دا بزام دی بزام دی زام وینا کوي او اکثر مستعملی کی په غلط وینا کې زام القول باطل غلط وینا دغه څه چې پولیس ځان ما کار سمې خلکو ته خلق وایي نو غلط وینا ته ځان وایي زعم الذين كفروا او کله کله ګره مستعملي په ما د نفس وینا باندې هم نو دغه امام نووي خلیل په خپل کې خلیل سیبه په خپل کتاب کې بار بار وایي زعم الخلیل زعم الخلیل او دا یو حدیث مشته چې نبی قسم ته رسول الله وستا رسول دا زعم کوي معنی قول کوي نظام په من قول اکثر مستعمری کی په غلطه وینا لهذا لله بزعمهم دا د دې الله دی بزعمهم غره د دې زعم دی او دا به معلومه وي چې یو شی د غیر الله لپاره مقرر شي کنه نو الله یې زما پکې اس نشتی وسو کم سره شرک کوي دا حق چې دا په مال کې د الله یې حق نشته بس خلاص وهذا لشركائنا او چا به وی دا بیا څه خو یې خشت الانفاق دی اسو کوئی خشت العار دی دا بیا لویږي د پلان کې کاکا لو زما به هغه به خزه کیږي دا ټول اسو کوئی د چا بچي بوشو لس نو به کی زفحکاو لکه عبد المطلب زفحکاو چاوي دقه نو بچي به زفه کو تاسو ته اخبارات ولې کنه هندانو کې اوسم داشته بعض بچی راخلی او د بوت پنځه زفحه کوي ليردوهم چې خلق حلاک کړي وليلبسوا عليهم دينهم دين د حديث مايل روان دي غوران کی ولو شاء الله ما فعلوا کله الله یې دا کار بینو کړي نو پرې دی هو ځان جوړي وقالوا يبلغ خبر في هذه الانعام دا چار پاین وحرس او دا پسنه دي حجر بندي حجر ممنوع منها فعل په معنی د مفعول ذبح مذبوح مصدر دی یو ته وایا دو ته وایا درې ته وایا نو انعام وحرس حجر او لا طمان بخوري الا من نشاء مگر هغه چې زمونږ اراده وي سړي به خوري خزه به نه خوري من جوان به خوري نو خلق به نه خوري بيزانهم تخپل وینا غلط وانه وانعام چارپایان دی حرمت ظهورها چې دا غي شابنده د پلا ترکب ولا تاغه بسولی نشي کېږي په دې سالي باندې بسولی نشي کېږي دا د بوت پلونګه وانعام او د شارپانی لا يذكر اسم الله په دې وګړه د الله نوم نه لري خاص لري کنه د الله نوم بنالي یا د غیر الله نوم اخلي او اخلمو د بحیرې د سوال د چې بچ وشو وی دا بناری نه خوري خزه به نه خوري او خالص مؤنث شو او ما بناه مذکر دی یا غوایا چې هغه چون کې په نفس الامر کې مؤنث دی نو په دې حالت خالص نه شو سوګه د تا تعالی سره د مبالغه ده ومحرم من ازواجنا او بند د زم په خزمانه خزه به نه خوري دا په بنه خوري دا پلان دی و ان یکل میتن کغه پیدا شي شي چې موږ مردار دي فنهم پی شرکا په شریک او خو چې مردار پیدا شي په شریک فزهم ضرر جزا مور کې الله دې را پس هم بیان د دې دا دې کوم د تحریم تحریم په بره کړی دا انه حکیم علیم الله حکمت والا دی او پوجن کې دی اوس په کې فقها خپل فکر او باسي الکه دا پټه زما وقف دی په نارینه او بچو باندې زما ته لوټ نه بچی کنه سنارینه سندې دا په الکان خوې دا مې داري په نوم باندې وقف کو او د لور په حق نشتی ها دا وقف شو للذکور دا وقف للاناث نه دی دا پکې وی مالکانو هجت کوم رم د غسدا اذا پټه دی وقوم هم کو نه وایو مزلت معلومه ولا احاديث ولا نومان دې د بشیر وای زما مور او زما یې پلار ته وی بشیر ته چې دې نومان له څور ته کړ نو ما ورنه ورکړ په پلان ورکړ زمانه یې راځي کو او پیغمبر خدا ته کواک لا نو ما ته یو بشیر لري ما او نور هم لرم ټول یې ورکړی نه نو زه په ظلم نه کواکې لا شو لا جو دا حدیث په دې باندې بس ځای کوه اوس د دین فقه شو نو امام احمد بن حنبل وايي لکه د جماع سوي کنه دا وی دا هبه غلطه ده دا هبه غلطه ده اره به هبه کیږي چې دوه لور او بیا ابو یوسف وی څنګه ورکه للذکر مثل حضرت محمد یو شان دی ورکه او امام ابو حنیفه امام مالک شافعی رحمهم الله وی سره هیبه کوي نو کولای شي ودلته دو قسم احکام دي کله وت افتا وایو کله وت قضا وایو کله ته ظاهري قانون وایو کله فيما بين الله وبين الناس وایو کله تدین وای تدین افتا تدین کدا الله پنځ خبره کې د دین په بنیاد خبره کې د ثواب د عذاب په غلط کار کدا قضا خبره کې نو فیصله دې کړی دا او دا څه بندول نشي غلا نشو ته مالدار او خپل مال دې چاله ورکه ورکه نو قضاء دې مجرم نه وي او دیانتن دې مجرم پوه شو په خبره زمونږ درې امامانو یې وسوه احمد وی نه ده شوي دا به واپس کیږي برابر تقسیم کې هډه خدا کړي دا تقسیم غلط دی دا به غلط او پښتنو کې خدا شي شته کنه کنيشته پښتون چې کم یې کړي هم دقه بکای خان و خبر نه هو دا وطن دی چې نارینه له حکومت او خزل نه ورکوم دا خو د بل د کول خلق دی دا زمانه نه لري اوس ملي زه خو دې جوړ نه په دې پوښوي نو دا ټول غلط کار دی چې موږ د قران یو حکم دی نه موږ کړی وران کړی دی دا پکې یاد و واخرج البخاري في التاريخ عن عائشه قصه کې اوسره مال کا قوله الذكور ولدي ان هذا الا كما قال الله كسن چې خالد ذکرونه محرم حضرت عائشه من حواله ورکا دا جناري نور کې خذ نور کې دقه حکم دی ښا دا پکې یاد و اذن وطن کې خدا شي شته نو پښتانه دي پښتانه میراث نه ورکړي او لا سنديان په کوي د قران سره وعده کړی دی نه قران په جامع ول سپین وغوندي او دا واسه قران د لولي وعده کړی اوس ورکه ان شاء الله پټه بلل شي د قران سره وعده کړی د قران سره وعده کړی قد خذل الذين قبل اولادهم تباشي لا تسان چې وجي خپل بچي مخکې تشي سفهن بغیر د وجه کما قال توبنا په دې په هي باندې عقل کم دی وحرم حرام کما من لغه الله خلق بهایر حرام دي تشای حرام دي سوای حرام دي کته شای اذا جد پلان کړي دا خو دا پلان کړي او دې دې کې کار کول ناروا دي او په دغه کې دا غیا کټ کول ناروا دي دا ته چاوي نو کته قرآن نه هیڅ معلومه کوم حرام دي نو کته سمول دي په دې مقبره کې غیا کول ناروا دي هو ټیک دی علماء په قول کې شنه غیا مری باندې راو کې سناګانې وي الله تعریف کوي لیکن دا غنو افترا على الله درق جوړ په الله باندې قد ظلم خطا شوی دي وما كان مضي او لار مدن دي اوس الله فرمایي د انعام حالات اورا د نباتات حالات دا څنګه چل دي اوس دلیل پیش کو چې دا ټول اشیاء الله پیدا کړی دي بل شان دي د بل شرکت نشته دي هو الذي الله انشأ جنات چې پیدا کړی باغونه معروشات په سفر باندې کړی شي وغیر معروشات په ځمکه خوار چې کړی شي په ځمکه خټکی دي اندوانی دي دا به کوره کلو خړی من ثمره د میوه د مذکورنا اذا اسمر کله نیو کړی امر دی د اباحت کمان صالح غیر واحد خو کله کله وګوره فرض چې د ولګي نه مر کېږي نه خوراک فرض دی کله کله به معنی لري خوراک سره مستحب شي او کله اجازه ته او وی مالک ته اجازه ته چې خوراک کوي پوخا د ورکول د حق د الله نه هم کوي شي مالک په دې کې رخصت مالک وآت حق هو في حق دې يوم حسابي پورز الله باندې نو سو فی قوایم بدای استنای شن زکات کل لازمی ابو حنیفه چې فصل پوخ شو نه لازم شو او ابو سوق وای چې لو شروع شو نو لازم شو او امام محمد چې درمن توراغه نو زکات لازم شو لازم شو پوه شو مسلمان څه مطلب راو په دې سره وته پیدا دا ابو حنیفه چې فصل پوښ شو داغه نه مخ دې کور ته وړې پاکه زکات نشته پاکه اوسه نشته د دې وخت نه به حسابای کچرته جوار وړي وږي لس دی ویورو لسم پکین لسم پکې د فقیر دی ښا راخري حسابو کشل دی ویورو نو دو پکې د فقیر دی حسابو وای دیش دی ویورو درې پکې د فقیر دی حسابو وای او ابو یوسف اوس پکې راځي نشته چې کوم وخلای د شروع کو نو په دقیق وخت کې وای دا ما تقریر پکې دا شو د مالدار پکې دا شو مطلب دې شو او د امام محمد ته پوس کوي درمن ته ورسېدو اوس پکې لسم او شلم شو مخکې پکې نشته نو څه مطلب شو اوس نور مسلې پکې راو باسه کنه اوس نور ما یو څنګه خرچ کړې دې د پخېدو پورې دا ټول مالک دا به سر نه نو باسي دا په مالک شي څومره دي کړی اوس د دې نه پس کوم خرچونه کوي نه غبب بیا د سر نو باسي او دا اوس په دې کوم کړی دي دا ټول پتا شو ابو یوسف د الله پورې چې کړی دي ټول پتا دي دا غیر پس سکیږي نه دا بیا د سر نو باسي محمد هدرمن تورزی د پاکیدونه پس د دک وخت نه پتا شو دا درا ما پورې ټول تاون پتا شو محمد دغه څه وي ابو زب دا وي او دا غي نمک کې ټول پتا دي او دین اوس په دستر وباسي نو دا الله حق چې وباسي نو دا دغه نه پس کوم پر راخر تاسو هغه دستر وباسي پس نه الله الحق دا پکې واټ دلته نقل کوي والظرف دا يوم حسابه دا لما دل عليه الامر به ادين دا اتو فعل ده کنه امر ده کنه په دې امر کې پټ غوندي وجوب پروت دي امر د فرض وجوب دي دغه وجوب چې کم ده نو دا دا غیر پر ورکه یعنی واجب کم وقت دی ورکه دا ورکول واجب دی او محسن دا پکې د دغه بیا شروع ایمانی ما په دې ځستاس مکله نه دا ورځ در پر ایثار لپاره دا زر په پاره حق په کوم وخت کې دی حق واجبہ یوم الحساب ورکول خو او یوم الحساب دی او دا د وجود په پاره نه دی دا زر په پاره د وجود نه دی دا زر په ایثار ورکول په دې وخت کې دی واجب خو مخکې شو حق په مخکې ورکول په دې وخت نو دا څه مسلې نه ته وکړي او دا پکې پټي پټي تاسو پوه شئ کنه سو غاڼې کوي او خرج کوي جی غاڼې دې کټ کاون دغه ورن سولو کې کده غاڼې په خېدو کې شو دق شو بیا ګوړه کو واسي نه داغه زکات به سر نه وباسي اول به خرچه د سر وباسي دا یې په تماکو کې پار سکے د سر وباسي او بیا به حق په کوم کې لري دا وخت نه او دا دغه نه پاسې څه خرکی دا بر سره او دا ورته ورته تاو او سونه ورکه په لور کې په لګي ابو حنیفه په ټول کې ورکه ها په قلیله او په کثیره ټول سره زکات لازم دي او دا په کوه ان تقومین طیبات ما کسبتم وان اخذنا دا عام کلمه ده ما اخذ غرض په پیل عشر وما اسقط السماء من العشر دا ټول بیا د صاحبینو مسلک کې د پنځه وسقه به لري کې او دا غینه پس زیات وی نو ورکوای نور امامان فري قائل دي او ابو حنیفه سره مرګي ابراهیم نخي او مجاهد عمر بن العزيز هغه مرګي په دې مسله او بیا پکې مغربي مالکی وایي د امام ابو حنیفه مذهب ډیر محتاط ابن همام راضي د ابو یوسف او محمد خلاف هم کوي په دې مسلو نو ورته ولا تصرفوا د حد نه زیاتې مکو ټول مو ورکو د سیمو په تفصیل کول بس ټول مو ورکو د سیمو لشه یا خوراک مکوي د لون قبل چې لون قبل خوراک وکي او د غریب اقتی قد قد شي د لون د مخ خوړلې ټول کچا کچا ولا د حد نه زیاتې د اقتی قبل حسابي فلا يؤدي الى بخت حق الفقراء الى الفقراء حقا مش اسو کو لا تر حد زیاته مکو خیرات المن دا وای اسو کو ظهور وای دا الله په معصیت خرج مکو وای اسراف مکو وای مقاتل لا تشرکو اصنام مشرکان کوي دا الله سره او بشک الله دوست نه غني لحد زیاته کوي من عامی او الله پیدا کړو انس من العامی الله پیدا کړو چرپایم نه انعام پیژنې اوس ته به سره انعام کې بحث کوو کنه ګډي دي چولې دي وادي میخي دي میخي په کتاب کې تمام شو مخان شو حمولتن حموله حموله څه ته وي چې پیټي وشاره وبره د وړی نه جوړه د ویختو نه جوړه د وخان ویختو ته وبر وي د وبر نه جوړه کده شعر نه جوړه کده سوت نه جوړه دا ټول دا ټول الله پیدا کړی کلو خړی مما رکن الله چې الله تخر کړی ولا تتبعو متابعه کې خطوات الشیطان خړی د خوراک ذات وشفه غوال الاول ګډال الاول شیل الاول وخان الاول دا ټول مخکې ثابت دي عملا د پیغمبر خو صحابه او اسمه په خوري او خلافا لصاحب الهمدرد همدر صاحب یو خبره کړې و دا تاسو سره ډوړې خوري دا خوشتین دا ما خان ډوړې خوشتین دا سهار پکې شایستري دي او دا غوا مې دا غوا خو پکې چاوي دي دا پکې مو ویلي ښا دا پکې شته خوري ارو دا مطلب چې دې بخوري دې دغه مکوي خوري دا نه مشکل تاسو الله ولا تبو تابع کې کوم د تحلیل تحریم په مساله کې د قدم د شیطان خطوات د خطوې جمعره د انسان چې قدم کیږي دی او بل دغه ته خطوي شیطان گویا کې روان دی او ته پسې د رواني او دا ورې ځکه شیطان سخت دشمن دی ښکارا سمان ته ازواج بدل کړه ما قبلنا ومن عام حمولة وفرشا وانشا من عام حمولة وفرشا او سمان ته ازواج اته قسم دي ازواج د زوج جمع ده زوج څه ته وایي هغه شی چې داغه د جنس نه نر وي او هغه شی داغه د جنس نه خزه وي نر تم وي خزه تم وي اته قسم دي پګړو کې دوا پچیلو کې دوا په غواګان کې دوا په خوانو کې ځکه چې په وطن کې خو یا غوا ده یا غوا ده یا ګډ ده یا ګډ ده یا چیلې یا چیلې ده یا نر ده یا خزه سړي شو له قسم نه خو یو چې دواړه په دنه کو یا نر وخت ده یا خزه ده او په عربي کې شته ده ماری به وې هم نشو ده اته قسم دي من الزعم اسمين د ګډ د قسم نه دوه نر او خزه الکرسو والنعل ګډ او ګډه فوس ګډ پنار کو ګډ ومن الماء د چیلو د قسم نه چیلې او چیلې التیس والعناس قول ارتوا د زورن په شکل باندې ا ذکرین حرم اي نارینه الله دم کړی دي ام الانسان یا خزي دا تاسو دا شی باندې د نارینه په وجه باندې کړی کړه خزي ته کناری خطول نارنی دی علت پکی ناری تو بجی بود نا دا حرام دی کدا خزه تو پکی وین بیا ټول خزه حرام دی دا سو چل لے چی بعد کی نار حرام دی بواسه کی خزه حرام دی تاسو چل دی که علت پکی ناری تو بی ذکورت وی فطول ناری حرام دی کدا ونوست وی نطول زنی حرام شوی نه دغه نه دی د مور خېټه کې مستمله شوی دا د مور ته خېټه کې جوړ شوی دی پیدي یا بچی دی نو ام مستمل فل ارحم حسین یا شی حرام نه چې پاوی را غونډه شوی دا بچکان د زنانو ارحم حسین نو په دې نر باندې لا غونډه شوی په خزه باندې دا ډول په مور ته خېټه کې جوړ شوی دی لکه دغه پکې علت دی خو بیا ټول حرام شو نو کومه وجه علت ته په ګویا کنه کته سرشتنی ومن البقري د غواګان د قسم هم اسمين دي الثور او انثى زما خلی سره مدل ټکی نه ونه ثور وایسو او انثى د هغه خصه شو غوا پای قلت هو د چپ کول په شکل آز د کړي حرمه اي نارینه الله بن کړی د دې دور نه امین سه یا چې مشتمل په دې باندې ارحام نو سه نو علت خو دغم نه دی دام نه دی نسکاکو اثبات تحریم اثبات ته محل بکې ده خامخه نو چې محل د حرمت نشتی تحریم په نر دی که په خزه دی سن چل لوای ام کوم تو فلا یا ته چې علت خدا نه دی خو الله پاک حکم کړو اته حاضر وای تو وساکم الله دې الله تاسو په حکم درکاو دا شو او ترتیب التلاوت او ترتیب النزول کې فرق دی او اصل په اشیاء کې حلت راوته ځکه چې حرام نشته على طعام تخون کې لري کزنانا يطعمو چې خوري الا يكون ميتا مگر چې مردار وي مردار سمنا ذبح شرعي په کې نه شي ذبح شوی دا خو شرعي نه ده د ژوندۍ نه ټوټه کښو تلته دی وه په خختو دی وشتو په لرګو دی وه منقنقه مو قزا متردیه ټول پکې دل نه کړ او دمن یاوینه مسبوح البیدون کې دا ټکه دی چې بيدون کې نه حرام ده او پرګونو کې چې نه پاتې شي نه غوي حلال ده او دا قید نه نه خلکو مسلمانانو به درګونو نه ورکول او لحم خنزیر یا دغه خدای خنزیر واځي پکې راووتي څنګه لې فانه رسن سو خنزیر رسته سو لهم د خنزیر رسته او دا شهم پکې طبعا دی مخکې دا یو ما ویل هغه ته واز حرام نه وي فانه دا لهم او یا دا خنزیر رسن ګم دی قذر خبيث او دا اولري د خنزیر د غوښنې اسخابین خنزیر غوه مې لیدلې ده په شیشو کې بنده په ارمغو کې بنده خو بوی کړو نه ده ابو محسوس کړی دی او خنزیر ما یو ځل ته لیدلې په اسلام آباد کې لیدلې نماز ختم او په دغه بوزرت کې تل برتانیې ته همال دلین دي چرته به یې شاه ساتي خلک او وخت ګورې ډېر قیمت او خلک یې بوتم خېږي خو هغه خوري نه او فسقا یا فسق دې نافرمانی دا د خندیر کو خدا غند او فسقا یا فسق یا تاسو هر فسق ان ذات الفسق عین فسق دې عین نافرمانی دا او هل لغیر الله دی چې اواز شي لغیر الله نه پاره یا اواز لغیر الله یا د الله د نصر شریک ومن سورسو چې مجبور شو غیر باغین باغین یو ترجمه د اسلامي حکومت نه بغاوت نه کوي دا چې مجاهدین دي سوګي غیر باغین مې د خوند پاره نه خوري خوند پاره نه خوري اسو کوئی حالت د استقرار کې خو با او غیر مستوی دا با غیر باغین دی د طالب دی دا چې د دفار پکار نو خوند غستون کې نه دی د حد مزیات قوم کې نه دی ولا عادم د حد مزیات قوم کې نه دی اسو کوئی عادم نه دی ته شکمار نه دی رب ستا بخون کې مهربان دی اوس اعتراض وکړه چې محرمات خو نورم شته دي اته محرمات دالي خر حرام دي سپي حرام دي قچر حرام دي او اسجنا بر قول احناف و مالکی و حرام دي تاسو غدا خبر فن دي نو په دې وخت کې وګد بحث دي امام راضي رحمت الله عليه وايي چې محرمات هم دقه دي نور نشته نور کیږي او مکروهات دي امام راضي دا مطلب قوي کړی او دا د مالک بن انس خبر دی او دا بحث کوي مولانا سلام دا شی شوی دی نو خلک وایي چې مولانا مودي وایي چې محرمات نشته ګور د کتاب حوالی ورکی دی پکې هغه مواسطه په کتاب کې دی الته مونږ دا هو مسله علما خو دې حرام وي نو د دینه پس بیا بحث سو کوئی د دې آیاتونو مطلب دا دی و هغه د جاهلیت اشیاء چې کوم هغه حرام نو بهایر سوای وغیر دا حرام دا حرام دي دې ته سوي دې ته قصر قلب وي هغه حرام دي نو دا حرام دي هغه نه دي دا دي یو داسو یا دا شیا حرام دی په دې پوښوي نو پس کې وخت حرام دی د استلام نه ماسیوا استلام کې حرام دی او چاوي د بیا ابو خیر دا د اسمه منقطع ځکه مردار حرام ده او کېدل د شي مردار دا خدا مستثنا نه ده مخکې خدا شیا دی او دلته کېدل د شي مردار خدا استثنا کې نشي د اسلام منقطع ده بعد تقدیر جوابونه مختلف دي او په دې وخت امام رازي هغه امام مالک خبره کړې دا نور محرمات دي مکروهات دي او محرمات دي او علماء چې جواب کوي نه غوي دا سړي محرمات دي په حالت کې هغه ندي د جاهلت او دا حرام دي نور خبره پکې نه کوم وعلى الذين هادوا خالص په يهوديان باندې حرام شي کله دې زبر هر هغه شي یو نوک لري یو شي یو نوک لري هغه په حرام نو کله دې زبر هغه سړي یو پکې دی به وخان د وخان چې دی خپل شي وشي کنه اسلام په خیر نه اشاره دې کنه برابر سره کول غواړي او ته ستر مرغان سو بتش وی تخته بس مختی وی او یو شی دریابی یو شی تاغم پکې شو جبایس درندگان پکې دم نکا سپی پکې دم نکا فشوغان پکې دم نکا چې په نوک باندې نو خو یو نوک لري ما خړای مو هغه ویل چې کار کوي په نوکانو باندې هغه پکې دم نکا ومن البقر او دغواونه والغنم دګړو چولونه حرمنا عليهم شحومها بل کړي په دې مشروع مخکې ځل ما خبره کړې و دا حرمت قدري دي حرمت شرعي دي بعضو دا حرمت شرعي نه دي دا دي په ځان حرام کړی او څوک شرعي دي الا ما حملت ظهور ما مگر هغه چې اوچت کړی شاګانې د دوی چې په شا باندې کوم واځي نه حرام نه من الشحوب او الحايات كلمودا على حرام ندا او مختلف بعظم يا دك خلق لي دا ادوك سرا لمسو هذا حرام دا نور ته پات شو په دې پوښتنه دا نور پکې دم شو او دا تلاړه او دا او په معنا د احد الامرين یا دا یا دا خو داخل شي په سمان دي په کوم ځای کې چې کلمه د او راشي دلته پکې دواړه دي نو دا حرام دي او دا حرام دي او دا الا محمد زهروما دا او مطلب یاز ذالک جزیناهم ببغیم دم برجا وکړه په د بدمعشي او سرکشي باندې چې به ظلم کوي په فقراو باندې یا دا خلک مال په غنا حق هو وان لصادقون الله فرمایي موږ رښتینی یو فإن كذبوك إذا فإن خلقت ويل دروغ دي ويل نعوذ بالله فقل ويا تاسو حقدار د عذاب دي ربكم ذو رحمة واسعة رب تاسو فراح رحمت للي ذكر الله تاسو بقولا نسي نو ولبيا ولا يرد بأسه نو پس کی عذاب د الله د قوم وجود نه کچر فراغ یعنی بیا بتاسو سيقول الذين اشركوا دا لاغي جواب زه د خپل استاد خبره نقل کوم مولانا احمد علي مرحوم دې آیاتونه په قران کې په کیسه الله زما زیاتې خبره شو هغه وايي چې مشرکان په هر مسله کې د تقدیر خبره کوي مسله تقدیر کو آرٹ بنا لیتی ہے او بیا وايي هغه موږ ته جواب کو کدا تقدیر کې دا شرک جایز وي نو الله پیغمبران توحید کړو هغه تاسو مشرقین مسئلہ تقدیر کو پار بنلتے ہیں اگر مشرق ازدی میں شرک جائز ہوتا تو پھر ہر پیغمبر پیغام توحید کیا ہو جاتا نما ورته سي دا خو تاسو د څه خبر وکړه کله معتزله وکړي معتزله دا مسلک دی چې دا سکیږي دا ټول الله په اراده کې او دا الله پر رضا کې نو که شرک ناجائز یو ساغي وسوق وي مشرکان وي او شرک جائز دی مشرکان سره شرک جائز دی دا موږ سره دا شی حرام دی جائز دی نو چې الله یې نه جائز نه موږ بد نو چې نه باندې همایو چې الله تعالی دی دا دا یې دی زما استاد جواب کو چې دا خبره تاسو چې کوی دا خبره ټیک دی نو بیا دا پیغمبرانو ته هیڅ خبره کوي دا ولې تحریم وي نو ما ته اعتراض وکړ چې دا خو تاسو د معتزله او مسلک پیش کو معتزله وایي چې دا کم شینه الله دا کار کوي امر کړی لهم کما شت کړی لهم دا ټول نو معتزله جواب کوي مشرکان غلط وایي مشرکان غلط وایي الله اراده نه کړی هغه وایي الله د تحریمات اراده نه کړی د شرک اراده نه کړی نو خو دا هر اراده کړی دا نو په مخ اعتراض راغی او په معتزله اعتراض کړی نه چې معتزله د دې اراده الله نه کړی دا شی اراده کې امر دی کړی چې دا موس کوا روزه نسا حج کوا زکات کوا دا شی حرام دی نشه چې کوم شی امر کړی دغه شی باندې الله راضي دی او دا به اراده کړی او دا چې کوم اشیاء الله پاک په مشک کې شته نو دا وایي هغه دې مشک نه کړی الله غني ته وکړي وې دا کار اغي وې کړې دي الله ته الله یې دو باندې کړی دا خدای مسله مولانا صاحب زمو استاد دلته جواب چکو وی نه خواهش مراد ہے خواهش اصل کې تاسو په تفصیل پوه کوم دلته یو صغرا دی بل کبرا دی سو کوئی ابن کثیر د روح المانی نو صغرا سوی او کبرا سوی حاصل د کلام کم کار چې موږ کو شرک او تحریم دا د الله په مشرک کې دی ٹھیک ده او کوم چې د الله په مشرک کې وي نو پاره الله راضي نو په دې باندې الله راضي دا څه کوم کوو نو صغرا د تراواله د دې ټکو دی دا د الله په اراده کې موږ وایو ایو هو نشته کنه ایو صغرا غلط دا د الله اراده نه کړی همون وی اراده خو کړی اته چې اراده کو راضي به ما ته غلط وي اصغرا دې ټیک دي کبرا دې غلط دا ټول خبرې د الله په مشیت او پیدا دي چې څه کیږي په دنیا کې نو لا یری په ملکه الا ما یشاء هر څه د الله پیدا دي او ته د الله په اراده شو نو الله ته راضي دي ما دا دوم ټکی دي غلط دی دا مو آیا چې د الله په اراده کې وي نو الله په راضي او شلقات بیا روان یو سره دی یو نوکر لري او د نای خبر نه مانی میلمانه را ورشه شي پوخ ورشه ډوډۍ پخه کا ورشه برستن راوړه ورشه کټ راوړه ورشه ځای پاک ته په خلی موتی چې وکړه کنه په ځکه سم چې وای نه کړې چې وای نه کړی او زه ته کله کله غوسه کیم دا خلک ماته ته اسی غوسه کیږي او زه ته قاریږي او زه وته اسی کندي زم د خلکو مخ کې ونه کړی کنه چې بیا زما جبانه جوړ شي څنګه کنه ما ته مخ کې ونه چې وکړه نه کوي نو سپیر ورکوم بیا خپکیږي نه بیا ما خبرې نه کوي دقشن الله ارادهم کړی دا خو راضی پینه دی ولا ارزا لعباده الكفر نو دلته زمونږ د هیڅ جګړه په دې راضی کېدو کې دا اراده خو کړی دا خو الله دې راضی دی ما دا دی غلط وي ا مشرکان وي الله دې راضی دی ځکه خو چې اراده وکړي اراده او رضا یو شی دی چې الله اراده کړی دا نو راضی په هم دی ما اراده کړی خو راضی پینه دی نو دا بدل توای انعام کې وایا په نحل کې وایا او رستو په رستو زخرف کې وایا نو دا ټول خبرې به یاد لري هم دقه او شی شو چې کوم دې دا خبره دي جواب ول دقه الله فرمایي کذالک هم دقه غلط خبرې کذب القلب دروغ ویلا قسم چې مکه درشي ولو شاء الله ما قتلوا ولو شاء الله ما فعلوا دا الله مشت کار کړی دار ان دغه یو څه مکه شي حتی چې وسه کو باسنه قل هل عندكم من ايه ذکر تاسو ته چې عقاید پکې هم وایي او صرف به هم وای نحو به هم وای معنی بیان به هم وای منطق فلسفه به هم وای عقاید به هم وای پس دا غیر چې راځي نو بیا قرآن سنت وړاندې شه نو بیا پکې چلےږي نو ته زه دا یو پن مې مولا بل نه مول په نس کې من خلید پته خو نه لازم تاسو کار کوم ته ان تتقون الا سن تاسو ته دې مګر دا ځوان ځوان معنا یا مقابل د حق یقین او یا مانولا ان انتم لا تخلون تاسو مګر دروغ جوړون کی قل وای په الله الحمد لله خالص الله دې دلیل ورسول حجت مې دلیل البالغه چې پورا دی البینۃ الواضح پورا د الله لپاره حجت واضح دی د الله په علم اله شرع دی ځکه چې تابع علم مطابق معلوم دی او اراده د الله د شاسر مطابق ده د علم سره علم تابع معلوم دی معلوم کې خلق خپل خود مختار دي او حجت دلیل ته وایي حج قصد ته وایي او په دې حجت باندې سره وایي خپل خصم پر کوي قصد کوي دا غدا پر کولو فلو شاک دا الله دې لهداکم فلو شاهداتکم لهداکم اوس هغه سوي الله دا هر چا هدایت اراده کړی دا او غلط هدایت قبل سنو نبل تسوي او د شام فوسه ما قبل ما بعد په هم کې فلو شاهداتکم لهداکم نه دا کولش دي الله اراده نکړي هغه د ټول اراده کړی دا دلته یې سوې کدا الله اراده په هدایت قصریه په اراده قصریه باندې مجبور کول اراده هم کړي خلک مجبور کړي په دې ته دا کوی په موږ اراده کړی دا هدایت نشته او په لو شاء هدایتکم هد اشاره او ارادتا قصریتا مشیتا قصریتا لا هداکم الفیل که اللہ تاسو مجبور کولو پا ایمان مانی ایمان بمرا وڑیو قل وقيا حلو مشهداكم اس گواهان او حاضر کئی راول اخبر گواهان جدا استبر گواهی کی شهداء دا شهید چمرا او حلو مچکم دے ویدا مستعملی کسی پیل لے تصرف پکی نکو خو تمیم بنو تمیم پکی کئی دا حجازان تپوس کے نو حلو ممکرتم وایا تسمیتم وایا جمتم وایا ابو نو تمیم وی نا فرق بکی راوړیا کسان چې ګویو کې تاسو په الله حرام کړی دا او مقصود یې د حاضرون نشر مول دي دا غواهان ملزم شي لکه څنګه چې دا مقللین ملزم دي فإن شهدوا كن گواهی کړه فلا تشرمهم اس اعتراض کوي چې گواهی کړه بیا خو ته نه ملي کنه ما دا خو د الزام د فار چې بیا دا نه غلط خبر نه وکړي ولا تبع هوا اول الذين كذبوا بآياتنا متى يقول خاشم فرس تكذيب ولا تزمنا هذا سنتي خمس تفاحات مالي هم ربي مدن دي روح د خدای سره برابرې قل ورته تعالی راشي راشي بر راشي اتلو ما حرم ربكم لولم پتا سو هغه الله حرام کوي دا آیاتم ګره ګران دي ښا یو لفظي دي حاصله ما الذي حرمه ربكم او علیکم سپیل کا علیکم الله چې وسی مرشي لازم دي پتا سو شرک باندې کوي یا حرم علیکم ربکم حرام کړی پتا سو رب تاسو نو چې حرام کړی دستی الله چې شرک مشرک حرام دی نو شرک وکوي کنه ان تفسیر شو هغه څه ته لا تشرکو او علیکم بالوالدین احسان څه وایي اکه تحریم سره لګوي نو بیا څوک الا زیاتی کا چا پکې دا د الا زیاتی کا په دې پوښوي او څوک دا علیکم سره لګي نو څه خبرې او پیرات کې د الله راشي دلته یو پاڼه دو پاڼه واړه نو بیا به دا ان تفسیر شو ان مستری شو تفسیر روان شه او بیا پکې خبرې کوي چې دا مفسر دی او عاطف د امر لنها معنى النواهن دي څوک په نور خبرې کوي دا ګران آیت ته د نحو په لحاظ سره الله تدبي شيئا شريك بنا پیدا کول نه هیڅ څوک باندې شریکوي وبالوالدین احسانا تاسو د محرمات بحث کوم ادمو تاسو سلوک کول دا حرام دي نو دی بیا جوابونه کوي چې اوامر راشي نو دا غي یو شي چې دا کار بکای نه دا غي هیڅ شي حرام نو دمو تاسو احسان کول لازم شو نو نه احسان ته شو حرام شو نو حرمت چاته متوجه شو محرمات منعیوت ولا تقتلوا اولادکم نبو وجنی خپل بچی املاق دا ولی دا یری دا فقر نوری بکم دی خوری نحن نرزقکم من درکو تاسرا و ایاهم دیلا دا نوری کو لسو ورکم من خوی منی ورکو کنا ذکر خو بچی وجدو او بچی مراوڑی او چی بچی راوڑی بیا بل نوری سن ورکو ضبط ولادت کئی کنا مولانا مودی کی کتاب کردے یا ته فعل محمد سی په کتاب پوهه دی او خلق د بل غایو چې کوي کوي دا پکې بچی کمول پکار دی د بل غایو دا څه وایي روټي هم ورکو کړ یو خد توکل خلاف شو بل دنیا کې ډېر خلک ډېر زمکي یو غیر آباد کوي خلک څومره زمکي دي آباد دي کنه لا سکوات تا بنو تا څومره زمکي دي په نور زمکو کې دریابونو غاړو کې اوس هم ډېر زمکي غیر آباد دي او دا چې ډوړې به کم شي د چا بچري ډوړې به کار کمای چې بچي ډیر وي نو ډوړې به کمای شي دا کړل نه د خلک یو بچي به لري ډوړې به ګرځي ها دا خو چا څه خبر کړي ولا تقبل فواحش من زه کې ګندو خبر ته فواحش زنا شو اقسام زنا په داګوي چې په دکانو کې کېږي پټوي دوستان یا اسباب وزرای ولا تقتل نفس التي حرم الله مو دې هغه نفس چې الله بن کړی الا بالحق مگر په واسطه حق سره دوه خبرې نفس بنا وځي چې الله بن کړی الله څو بن کړی هندوی که مسلمان وي خو نه دی وایي په اسلام کې غیر مسلمان سي ته دی وایي او نه دا نشته عبد الزمه کړي هغه هم نه وځي او بیا په داری هر کې به هم بډاګان نه وځني چې مشورې نه ور کوي خزي به نه وځني ولیان نه وځني دا پکې یاد او بل چرته چې کافي نه وي ولې دا سینه ده دارنګ چې مسلمان اسلام کې اوسې یو بدفیری نه کړی غږ بوته نه کې کوپر نه کړی غږ بنه کې د دار اسلام نه دار حق ته دغه شماري د کیماري نه کوي خبره کې او الا بالحق بالحق به وزن دا پکې بل شو چې مطلق فانسی بنده دا وای دا هم نه بنده فانسی به کوي خلق وزني بالحق وي وزني کفر یو وزني به مرتد شو وزني به قتل کړي وزني به بدفیل او زنا کړي وزني به چې کوم وخت راشي ذالکم دا خبره وصاکم بیا الله تعالی لعلکم تتقون تاخذ بوشه ولا تقربوا مال اليتيم ملي کې مال اليتيم تا الا بالتي مگر په طریقه هي احسن چې خي د حفاظت مسله وي او د دېدو مسله وي لکه ډیر اول غواړي پتی ول سنباله مال ول سنباله دکان سنباله او ډیر اول کینو خیر دی په دې طریقې نه ما سوا چې خورینو غلط کار دی خیرات بینه خو تاسو خبرې څه کوي نه د نابالغ مال چې کوم دی هبه نشي کولای خیر ما شر محض ذل ور کوي نو کوي متردد وی پیدا او تاوان دواړه پکې بیا او شرا په اذن دوی حتا یبلغ اشده حتا چې ورسیږي په خوال د عمر تزوان شي اشد په خوال د عمر کلک عمر ته ورسیږي عند الشربيه بلوغ الحلم او اوف الکیل اوس پکې بل مسله بازار تمځي دلته پکې کله د پوجداري مسلې کې د قتل مسلې کوي کله د ملک یتیمان د مال خبرې هم کوي اکل کې د پیمانه او د وزن خبرې هم کوي بازار ته د وزیر ډېر یوازې په جنات ور مانځه مسلې نه کوي او اوف الکیل پوره کړې پیمانه والميزان او طول د پیمانه لحاظ هم ساتي بالقسط په انصاف باندې دلته موایا مونږ ته وایي بیا وایي د شعیب علی السلام قوم په ستوه شعر په ایمانی برابر نه کولی بیا وایي بل وی للمطففین الذين كانوا الناس يستوفون ده بل لك ولاغلي بل لك امور كي لدي هلاك په انصاف صبر انصاف کله کله زه ټول کوم بیا نه ونشي لا تكلف نفس الا وسعها اچانه مطالبه نشي کې تکلیف شور کې نفس سره مگر طاقت سره غلط سره دی رښتیا وي نو فاعل نن په جره او تعبیر کې ګوره یو تعبیر پیژنې گواهان گواهی کړلا پیسې به سړيږي چې دا گواهان غرلو څنګه دي تاسو به سوای دوست مې نه جوړ کړي دشمن مې نه کار دی نه پاتې راوی د حدیث په روایت حدیث کوي ستاره پر حدیث نقل شوی او ستاره مگر و مسلم برابر دی نو ستاره راوی برابر دی که زمان اخوا دی خو زمان حدیث پر زمان برابر نه دی و انا کاس دی جرحو کا دا چا صفت کینو هم کدا چا خلاف کینو هم و اذا قلتم فعدیدو سو اخست خبر برا گواهی کې ته دعوه کې انکار کې و اذا قلتم فعدیدو ویل نشم درای چې ودرې ته بند ده خو بهر ته دا خبره اندره کستا دګل مولاره وای کسره اگر چې په شل کمي او کستا دګل نه وای نه کار سره دی دا زما دګل نه پوښي ویل شم نشم ویل ستا دګل مولاره وای ډیر خسره دی هر څه چې پکې وای خسره دی اکستا دګل نه بهاري وای نه کار دقشان کې مولاوی ک امین نو کوستاوی نو بس خیر دی نو دا پکې مو وایي کنه دا به اجل الله کو دا الله دې کوم وعده کړی قسم دې کړی دا الله په نوم باندې ملخ دې کړی دا پوره کوي ذالک وصاکم بی پدې تاسو الله حکم لعلکم تذکرون دې په نصیحت قبول کړئ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اوس دی غلا دې نشو زما یو ملګری وو ما ته راځه کان کې شیخ سره بیعت کو دانی غلا زما نه وان هذا سبي فاتبعوا الله فرمای دا زما صراط دی او نیغ دی دا قران په قران حدیث او فقیشه فاتبعوا دا فاتبعوا دی د دې لپاره فاتبعوا لانها صراط مستقيم ولا ترسول نور پسې په مختلفو لارو پسې بدع او شبهات کې يهوديت کې نصرانيت کې فتفرق بكم دا سول بتاسو جدا کړی ان سبیل الله د پاره او پښې شي د الله د لارې نه بدل شي دلته حدیث پیش کړي احمد او جماعت پیغمبر خدا کرخه او استلا معقولات محسوس کوي دا سینه دا سی بل لار وستا دا سی بل لار وستا ودا د الله لار وی دا ثبوت دی په دې کې هر شیطان ولر دا نه ولر نه قرآن سنت اړه کنه ذالک وصاکم هی په دې تاسو الله وثق او وثق فی جنینا تاکید په دې کې راځي دستار خیر خوای لعلکم تتقون چې تاسو متقیان شئ ثم اتینا موسی الكتاب د دینه پس موسی ته کتاب ورکړ اوس اعتراض کوه د دینه پس ورکړي مخکې دلته ثم نه جوړي دلته ولا ثم كما قال فرغال الترتيب الاخباري لکه مخکې ځل ما ثم راځي د پر ترتیب ذکري ترتیب اخباري تاخير ذکري دا خبره مخکې شي راوستو تراخي په زمان تراخي په الاخبار تراخي په الاخبار شو او ثم ترتیب رتبی دی د مرتبه لاندې دا بل او تماما د پار د پوره کولو للکرامت و نعمت الذي پرچ احسن چا عمل کړی موسی علی السلام دی کدا غمر کړی دی موسی دی تبلیغ کړی دی نور مرګری دی خلی و تفصیل لكل شی وضاحت په هر یو شی دی دین او هدایت او رحمت ته د پاره خبري لعلهم بلقاء رب لپاره ملاقات رب یقین ساتي وهذا کتاب رب اوس قران ترغیب ورکړي دا کتاب درستاري کتاب عظیم الشان لا يقال انزلنا من لدن مبارک دیک برکت دی دیک خیر دی پته یو دیو پسې او تقو ذالک پر ان تقولوا وایبا انما انزل الكتاب ولا طائفتين ولې موږ په غلط لار لارو موږ ته الله کتاب نه راغلی تورات راغلی چې موږ ته نه راغلی موږ لګل شو کتاب په دوه ډول باندې موږ قبل مخکې زمونه وان كنا وانه كنا خامخا موږ ان لكم دستور من الغافل به خبر او تقول يا بلا سواي لو ان انزل لنا الكتاب كما لګل شي کتابو لكنا اهدى منه موږ بلاګینه خلل موږ نو فقط جاتكم بينتم راغت تاسو بينتو کار لخه هل ينظرون الا ان تاتهم ملائکه دې انتظار نه کوي مګر دې لپاره چې راشي فرشتي او یا راشي رب بیا وایي وانت تعالو مخکې متویلي الله براشي د متشابهات مدین یا د الله عذاب براشي او یا براشي بعضي نخي د قدرت طرفستا چې نور د مشرق په مغرب نه وږي یا توبه نه قبليږي پاور ما جراشي بعض آیاتون درستا پیدا نور کې نفس تا ایمان دا چې ایمان مخ کې نه را وړي پدې پوښوي مراد د بعضنا هغه طلوع الشمس المغربي هذه نجراوی بیا په پیدا ایمان نه کوي لا تلقوا عبد الايمان او کسب دنیا نه خیره او یا کسب نه کړي په خپل ایمان کې د خیر چې راځي باندې نو پیدا نور کې نفس ته ایمان داغو او نه کسب د خپل ایمان کې را غیر چې مکه ایمان نه او یو مکه کسب نه دا یو شی په پټ پات شو هغه ایمان به کار کوي خو کسب الخير به الا کار کوي چې مکه کسب الخير کوي کله دغه وخت کسب الخير کوي کار نه کوي دوی دل جواب دی بے ځای وغیرہ چې دغه ورځ راشي نو ایمان خو سم کار کوي خو چې او ورځ راشي نو یوازې ایمان کار نه کوي دا هغه ورځ تخصیص دی زمون مسلک دا یو سره یوازې مؤمن دی نیک اعمال نشي کار اوس کوي دغه ایمان کار نو بے ځای وایي چې دڅه کوا اوس خو بکې خو چې هغه ورځ راشي نو دا هغه نه وستو هغه ایمانم کار به کوي یوازې اوس ته خو هغه وخت او یا زبل مقابل مخکې ایمان دا ورغه خو ایمان اوس کار نه کوي مخکې نشتی یا مخکې کسب الخير دسی بنه لا یاتی بعض آیات رب العالمین طرف سے ایمانها وکسبها خیرا لم تكن آمنت یزا ولکوا وکسب خیرا لبسر ولکا اگر مخکې لیکن نکړي او اوس به لیکن اندنه لیکي بکار نه ایمان هو کار کې فقط سره دا دین جواب شو یا په تطبیق چې دغه ورځ باندې چې ایمان وي دا دا ورځ کې ایمان چې کوم دی کسب الخير نه کوي ایمان شته نو دغه ورځ کې بیا دا ایمان یو واجب کار دا پکې بل شو یا پکې سمات اتباع شو او دغه زموږ مسله خدای یو ایمان کار کوي نو دلته کمال کلام محمول دی علي په تردید المسلوب د کلاس موږ کا سبب خیالن پکې پټ پروت دی او یا پکې د غوي ولا ما تاسو شي درسو او یا د کسب الخير نه مخکې دعوه د ایمان کړه منافق دی او اخلاص پکې نشته دی مدارکو پیدا لور کې ایمان داغو چې مخکې ایمان نه او یا کسب الخير ته ایمان کني قول وی خو اخلاص پکې نه دا پکې بل شو قل انتظروا ورته انتظار کوي او انتظار کوي هغه څه تفریق له خپل دین وکانو شنه او دي دلې دلې دي لکه نصارا او يهود په شان دي دوه او یا درې او یا دسه وتاسو لست منهم کې شي نه تراغینا پسکه تداغیر سوال او داغیر بحث او داغیر تفرقو داغیر ته بیزار نه داغیر پسکه داغیر ته بیزار بشک خبر داغیر الله تعالی دا لبدا دلته په راځي ترمذی د ابي حاتم الشيخ الاخري دا اهل بيراه له هوا صوم صلاله بیا به الله خبر کې جنر پای کړی چا چې کړی په حسنه باندې دا غره پر لس مثل دي کم از کم غره کله مخکې ما تاسو ویلي لس پکې نشته دي سلويخ لکه پکې نشته دي وزر پکې نشته دي وسو پکې نشته دي اخلاص مسلې چا یې په بغیر باندې هر څه شي ځان شو کې غته مګر هغه دې کړی په دې بځاتې نشي قل وتویا اننی هدانی ربی بیشک رب زمما هدایت کړ دی الى صراط مستقیم نه الى تا رسشه دین قیما قیما یو دین له برابر دین او سشه له اعنی ملت یا بیان طریقه ابراهیم دا په حال لکم ابراهیم کې د یکسو او مشرک نو ورته وای بیشک ملزمه فرس نوافل ونسکی باقی عبادت زما ومحیای مرد زما مرګ نه مراد کما شاء الله جون سره مرګ اوس یا د مصرف اوس دی خی ایمان او مسائل دا ټول د الله غفار دي چې مربي د مخلوق دی شریک نشته دي او په دې معنی ما ته وینا شوی دا او زه اول مسلمان یم په دې امت کې مقال اي منقال او مسائل الله قل اغير الله ابغي ربا بدين پس اي لكم الله ما سوى بل او الله رب ده هر یو شی دی ولا تكسب كل نفس الا عليها کسب نشي کول نفسو مگر پدان او نشي بارول یو نفسو ګناه ده بل بیا برکت تاسو ته واپس تاسو وي خبر د صلی الله تعالی تاسو کوم عمل کړی الله رضا ته د یو خلیفګان دی او بل او چې کوم بعض الله بعض من مرتبه ليبلغ سوق مالدار دی سو غریب دی تاسو امتحان کوي د چا د صبر او د شکر د شکر ستا زر عذاب ورکون کې سوچ د الله د حقوق لمن لم يرى حقوق ما اتا او چې الله ولس کړی او بخون کې دي لمن را حقوق ما تعالی چې دا هغه حقوق خیال ساتي نو الله وو بخشش کوي الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا يكن في صدرك حرج منه معمولی غوند تعلق د سنه چې صورت ټول عرب ته په صورت بعض د عرب نه ترجمه د صورت چې هغه عرب ذکر دي غزل ما لا خبره کړې و چې حجاج بدا ویلې زیدي یوسف چې سوره بقره مو وایي دا غواصل څه مطلب نو د دې په باره کې ما ویلي ما بخاری د دې یو باب خوده دی عبد الله بن مسعود یو خبره کړې چې په دې ځای کې پیغمبر خدا دم الجما کو هغه پیغمبر چې هغه سورې بقره راځي شي ان دا اطلاق د صحابه ورشو او اضافت د معمولی تعلق په بنیاد د هغه صورت چې پاکه د اعراف کې راځي شپه د روزې نشپه چې سبا روزه یو خدا مثلا شو اعراب یو مقام دی رسول روان دی دغه بحث کې دی شي لوړ مقام دی جنتیان یو دوزخیان هغه ته اعراب د مناسبت په لحاظ سره د مولانا د پنځپی خبره کومه مکه سورې انعام دلایل عقلیه او دې کې نقلیه او عقلیه دوړ شو او ابن کثیر همانی په کې بلا مناسبات لټای په دې صورت کې الذي خلقکم من طين پانا پیروګل او قومونو ذکر کړو دا هي قرنونو او قومونو ذکر په دې صورت کې د آدم بابا نه شروع کړي د دې ما سوا دا مو خبرې پکې هم کې دي چې مخکې يعملون او تختلفون دا غيو ته حق پکې د عمل وضاحت پکې د عمل بدل ورکړي او عمل معلومي کې په وزن نه پدې کې د وزن ذکر لري بیا د مولانا سید پنځپیر خبره کوم چې په دې کې درې دعاګان داغه د بیان مطابق یو دعوا او معنا دا ده چې په تبلیغ کې به ګوره اخوادي خانه کې ورستو کېږي بنو کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج حرج په عربی کې تنګي ته وایي او حاصل ترجمه شک شو او وی په پیغمبر ته او ری ما او تا ته نو چې حرج نشي نو تبلیغ کو کنه او په دې باندې بیا بحث کو چې تبلیغ وکړ د موسی علی السلام فرعون یو څه کړی دی په شان تم کو